نو په دې آیات مبارکه کې دا وایي چې توبه به د چا قبليږي آیات کې ترغیب هم ده توبې طرف لا او دا بیان هم ده چې د کوم خلکو توبه به قبليږي چې د چا نه ګناه په نه په هي سره وشي د صحابه کرامو په دې باندې اجماع او اتفاق دی چې هر ګناه یو کون کې کوي نو دا ګناه په جهالت او ناپوهۍ سره ده کله دا کار قصدن کوي کو ناپوهۍ سره کوي نو دی جاهل دی هر بد عمل کون کې د ګناه په وخت کې جاهل دی اگر کله په او عالم وي ځکه چې د عاقبت او د انجام نه نه خبره ده او سند حسن نے رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائی ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الله رب العالمین د خپل بندگانو توبه قبلې ترکمه چې د دې ځن کدن ني شروع شوه روح دې مړی لرا رسیدل نه نه مرکند لنه راغله او دې توبه واسي په خپل جرم باندې او د خپل ګناه اعتراف کین الله توبه قبلې نو درځي کله چې نه ګناه شوی دا غي توبه ورله معاف کړي دا غي ګناهونه ورله معاف کړي تر دې پورې چې انور د مغرب د طرف نه روخيږي انور چې د مغرب نه روخيږي دا د دنیا ځن کدن شروع شو ختمېدو والا ده بیا په دغه وخت توبه نه قبلي او څومره ګناهونه هم کچا کړی دي او رب العالمین نه په اخلاص سره توبه وباسي دا الله په دربار کې توبه قبول او منزور ده حدیث بخاری او مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په پخوانو امتونو کې تاسو نه مخکې یو سړی تیر شوی و لوی بدمعاش او قاتل و یو کم سل کسان وجلی و نو بیا د خپل ځل کې ستومان شو پر خپل جرمونو او ګناهونو باندې نو تاسو کولو چې زمکه کې لوی عالم څوک دی چې د مسلې تاسو کوم نو خلق ورله یو راهب او یو بزرګ خونو راهب به هغه چاله چې عبادت خو به کول خو علم به ور سره نو دی هغه راغی د مسلې ته کوڅه کې نه وکړو یو کم سلمړي میکړي یو ز په خپل ګناه باندې ستومانه شوم نو زما توبه به قبول شي کنه دا ورلای چې نه توبه دې نه قبليږي یو کم سل مړي دي کړی او ته توبې په سمې انشاء الله برانه خوشحال شي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي فقتله فكمل به 100 دغه بزرگ او عبادت گزارم په وجلو نو د په وجلو باندې سل مړي برابر کړ خو بیا په ګناه باندې ستومان دې تپوس کوي ورلو ویل سل چې فلاني علاقه کې او عالم نه هغه به مسلې جواب درکې هغه نه دې تاسو په ورلوې توبه دې قبليږي الله رب العالمین د بنده توبه سره پورې قبلې تر کومه چې د ځل صدق شروع شوه نه نه او مشوره ورلور چې راته په کوم وطن او کوم خار کې پاتې کېږي نو دا د ګناهونو خار دی دا وطن پرې د هجرت وکړه توبه ویسته د ګناه د ملک نه روان شو او بل یو ځای ورله کول او چې هغه ځای کې نیکان دي خلک دي دا غي طرف له هجرت کوي قرار کې ناجوړ او بیمار شو او د مرګ وخت راغی د روح قبض کول ملائکه الله راولې ګل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ملائکه اختلاف شو د عذاب او د رحمت ملائکه راغل د عذاب ملائکه وي چې موږ به د روح قبض کوو ځکه د مجرمو ګناهونه کړی دي قتلونه کړی او د رحمت ملائکه وي چې نه توبه ایسته ده او خپل وطن تاریخ هجرت کوي موږ به روح قبض کوو نو رب العالمین دې ملائکه لوي چې تاسو ورپسې د ازمکه کچو ناک کوي چې کوم ځمکه لدې نږدې ده نو هغه ملائک به نه روح قبض کوي کله ګناه دې ځمکه لدې نږدې ده نو د عذاب ملائک به نه روح واخلي او کنه دا کوم ځای له دې هجرت کوي هغه له ورنږدې شوی نو د رحمت ملائک به نه روح قبض کوي نو ځمکه کټکول چې هغه شروع کړ نو الله رب العالمین حکم کو دا کوم طرف لته د هجرت کولو د نیکانو خلقو لتلو غزمکه یو لیش را لنډ شوه او دویم توبه دا غچانه نه قبول چې کافر دی او په دې کفر باندې مړ شو نو مرګ نه پس خوا توبه نشي استه معنا او مقصد دا دی چې د مرګ نه رسو خصوص د لپاره نیک اعمال کوي د دعاګانې کوي نو دا غي دا دعاګانې د په حق کې نه قبليږي لکه فرعون د غرقېدو په وخت کې توبه ایستا او د ایمان هغه کلمې وی خو توبه نه قبلې نه لکه تاسو وګورئ سورې یونس آیات دا 90 نمبر وګورئ یو لسمه پارا کې فرعون چې کله غرق کېدو د دریاب چپو راګیر کو نو بیا کلمې وي د توحید او الفاظ وي او په دغه وخت کې د توبې قبلې دل نو آیات 90 او 91 وګورئ د سورې یونس وي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر نو په دې آیات مبارکه کې موي دا خلق توبه نه قبليږي چې غي بد عملونه کوي تر دې چې مرګ ورلرا حاضر شي بیا وایي اوس توبه وباسم او نه دا کسانو توبه قبليږي چې کله غي مړ کیږي او حال نه شي غي کافران په دې آیات مبارکه کې اوس نه هم حکم بیانېږي تفسیر جواهر القرآن ذکر کړي چې آیات مقصد دا دی چې ګوره په وراثت کې مال ملاويږي په میراث کې خزینه ملاويږي البته که د خزو رضای نو بیا ور سره بیا ور سره نکاح کول شي په دې کې رد ده د جاهلیت په یو رحم باندې چې زمانه د جاهلیت کې کله خزه بکونډه شو خاون به مړ شو نو وارثانو باغ د خپل میراث ګڼلو یا خو به ور سره فزور نکاح کول کداغي بخوخه وکنا یا به فزور بل چاله په نکاح ورکا او یا به دا د نکاح نه بند کړو چې نکاح بنکه او دا زور او زبردستیا به کول چې دې سره کمال او مہر دې شدات واپس واخلي نو په دغه رحم باندې الله رب العالمین په دې آیات کې رد کړي چې ګوره دا زنانا میراث او مال نه دې چې تاسو څخه وخی نو ابور سره کوي بلکې دا الله قانون دې داغي تابعداري وکوي وهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الايه في ذلك وای په زمانه د جاهلیت کې دا و چې کله به یو سړی مړ شو خزه به کونډ شو نو دا غو وارثان چې دا به حقدار او دا غو د خزي دا به میراث غنلو که خوخه به شنو دا به په نکاح واغستا که د زنانه به خوخه واو کنه او که د دې به خوخه شنو دا به بل چاله په زور په نکاح ورکا او کله دای بخوخه وا ندی له د نکاح اجازه تبل کې نو ورکولو نو رب العالمین دا آیات د دې بارک نازل خدا آیات د دې بارک راغله امام ابو داود رحمت الله علیه خپل سنن کې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا ذکر کړي وای کان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها حدیث د مسلم کې دام راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر وی بغض بن سات یو مؤمن سره د مؤمن زنانه سره مسلمان به خپل بیبي سره عداوت او بغض نه کوي کباز خوونه نه فوق نو ځنی خوونه به پکې فوق می گزاره بکای مخکې در لتیر سول چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی زنانا د دکړي او غسه پختۍ نه پیدا شوي د پختۍ اډو کې کوګوي نو که څوک دا کوشش کوي چې نه غو مې نو مات به کی ماتو لرا دي چې طلاق باور کی نو چې ژوند ور سره تیرې په باز ناکار خوونه باندې صبر کې چې شم کوشش وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين